باب قول الله تعالى ليس لك من الامر شيء دا ده اچھا دا رسول برکت کوم دا کنه قرآ یو دی تلفلی وی کنه قرآ بیا بیا قسم قرآ وی کنه بیا یې د خلک چې کوم ده که نه غدري ورسره وکړله چې کوم ده که نه هغه کورا یې شهیدون کړل رعل قبیله وه ذکوان قبیله وه او سیه قبیله وه که نه بیا چې شهیدون یې کړل بیا رسول مبارک خبر شو سخت پریشان و سخت خپه و او یوې میاشتې راسې چې کوم ده که نه سبو په لمانځه شي کونو ته نزله چې کوم ده رسول مبارک ویله او ازور یې کړلو چې کوم ده که نه دغې قبیلې ته بیا دا زور یې کړو ته بیا دنه ورسې الله پاک ته کیم دا کنه لا یقینا نه دی په چلای سره کمن الامر شیء نشته ته دې پر به امر به مخلوق دې منه اس اختیار کنه شا وای شوی چې تا زور کې دې منه حلوق کشي دې کیم دا کنه او دا ته دې مو دې مخلوق په چار شي اس اختیار دا مو مرضی دې کیم دا کنه شا یزه مثلا کا چا باندې مهرباني کا او د ګناه نه چې کوم ده که نه د کفر نه توبه وباسي توبه یې نه قبلوه یا وباسي او که مثلا نه توبه یې نه قبلوه یا توبه نه وباسي بیا عذاب یې ورکوي چې کوم ده که نه یا په دې دنیا باندې په قتل سره په مرګ سره او یا د مرګ نه ورسې چې کوم ده په جهنم سره او په یې سره که نه بیا دې نه ورسې رسول مبارک هغه چې کوم ده که نه زور پرې شو په دې قبیله باندې چې کله دا یقینا نازل شو و بی قال حدثنا من دیغه شن نزول ده او شی چې دا چې نزل شو ده د قول ده الله خپل ده په دې کې سر شن نزل شو ده چې رسول مبارک زور کو و بی قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن زهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاه الفجر رسول مبارک صلی الله علیه وسلم فرمانده شه بیا دی دی خو ګران ظالمون خو دی چې کیم ده کنه د عذاب مستحق دی کنه خدای خدای پاک خپل مرضی ده بعد قوله تعالی وکان الانسان اکثر شیء جدلا جګړیون ډېر وی بټرونه جګړه کو چرګونه جګړه کو کوترونه جګړه کو سپیا سره ټیر او په ټوله جګړې شرړ جګړې چې دا کنه وی چې دا انسان ده کنه انسان سره کنه دا رړ جګړې ده وکان الانسان اکثر شیء جدلا وقوله تعالی ولا تجادلوا اهل الكتاب دې شدا مجادله غوړي الا بالله هي احسن شبیه طریقہ سره مجادله کوي او سره دلیل په سره کنه الايه وابي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري حا حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا عتاب بن بشير بن اسحاق بن الزهري قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما اخبره نبی بیتا دیتا ویل کنه رسول مبارک الا تصلونا تسل مسجدنا نکی په دی وخت کنه قال علی حضرت علی سے وجه فقل دمارو کو یا رسول الله ان انفسنا بيد الله مش کیم دا کنه مسینا دا خدای خدای کلوز شریف ایزا شاء ایبعثنا بعثنا سوات جو خوشا کو خدای پاک چه گوله دی میشتا بعثنا بی چکو میل لگا دی خیمنا خو خدای چه کلا خوشا کو چه گیری و چه خدای پاک کلا نیو خوشا منشی چه که دای کنر مزینا داجو ده نفلینا در نفوتش فانصرف رسول الله سلام بیا چه کم ده کنه لوڑ رسول الله ده شوه خبر دیده کنه بیا لوڑ رسول الله برک حین قال ده ذالک سوال جهر کری سر دا خبر ده توکلا ولم یجی علی شین او ورپاسی نکلو هر دلی سر تا ایت شایا کنه شسته کسا نده توکلا نره ثم سمعته گورا خموه تاویل که تو سلمین نکی بیا در کوی چه خدا خواه خدای غالو مرسی ده چه کلامی چه گوی و چه گوی می چه نمی چه گوی نوی خوشم و نمی چه گوی کنه یعنی دا مو سرا پی جگاڑا شو کنه قال ابو عبدالله امام بخاری سویلی دی چه ما ادا پوس دیو ور کنه چه ترقه هو دا ترقه وی نه کنه ترقه پا دی پر دا بیان دی ترور امام بخاری سویلی ما اتاکا لیلن آغا شای چه روشی تو دا اشپی خو هو تارقون ایتا طریق ورشی کنه شم اسقب نارک ویل شي دنه چې اسقب نارک للموقد غیر بلوین کې ته ویل شي چې اسقب نارک روشنه کوي را خپل بل کوي را خپل کنه دا په دغه طرقات کې سره دا کې سره وړل وابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بينا نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا الى يهود شاب ازري مي په طرف دي يهود زاد مي مشابه سوسه فخرجنا معه ملو تلی چکینا بارا سوی چی در رسول مبارک سره حتی جینا بیت المدراس حتی که جرونی می شکیم ده کنا اغه کیر ده درس تا کیر ده درس تا مدرسا مراد ده دا چکیم ده یهود مدرسا و کنا بیت المدراس و بیره کنا اچھا جی فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یهود رسول مبارک فناداهم خو بیا غیر ده چې اسلم او تسلم فقالوا قد بلغت يا ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اريد ثم قال حسالة تبيا وتوقع ده خبر در امر بیا فقال لنا ورسي رسول برکت وي چې اعلموا فده بني شبه شي جهنم الارض لله ولرسوله ذکر ده تو سے پلارینه ده ده خدای و ده خدای ده رسول لو کنه وینی اریدو ومو دائر دادو ان اجلیکوما من هذه الارض چه زه وبسطو سه لره دی غمزکی نه جه کم ده کنه وبسطو می نه می پریده کنه دا بنو نظیر دیوی کنه شا ایتا دا کسا کریه دو بیا حدش ومن وجد منکم بمالی شیم کم سره چه بی بی ایتو سنا پو بمالی هی پو بدل دی مولا خپل شه تشای من مول خر خواهی شی کنه دی پو بدل شه تشای پو می می پو کرائی شی فلیبیو خرس کدائی دی مولا روی اللہ و کچر خرس منو کرو دین خبر شی فعلا بو ویره کنه وکذالک لکه مثلا دا یې د مخ جام کې مش کړه نه کنه چې تاسو مثلا په هدایت باندې ګرځولې یې کنه لا دې غیر باندې په مثل دې غیر جعل جعلناکم امه وسطا ګرځولې دې مش تاسو لاره یو امت معتدل لتكونوا شهداء دې پر چې شي تاسو گواہی کوي کې په خلک باندې باب قوله تعالی او باب ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعه فتسأل امته بیا پشتنا وکړه چې د امت ته دنه چې هل بلغکم تو سره هر سلام میرا سوال کړی بیا فیقول دوی چې ما جاءنا من نذیر مستو هنه دا ولا دروین کا چیرې مش خو چانه یې درولې کنه ويقال بیا ودور چې نوح علیہ السلام ته چې من شهود کایتو غوهون سیکتی بده بده چې ما خپل امت ته تبلیغ کړه دا ډراوري مری ویره کنه اچھا جی فیجابکم فتشهدو ثم قرار رسول الله صلی الله علیه وسلم كذلك جعلناكم امه وسطا دارنګ ګرځول دا ویلو ګرځول دې مشتو سره یومت معتدل معتدل وسط سمانا قال ویل دې امام بخاری صاحب چې عدل عدل عدل وسط تر مراد لتكون شهداء على الناس دې پر دې شي ته څنګه وهن په خلق باندې ويكون رسول عليكم شهيدا کنه وعن جابر بن عون قال اخبرنا على عمر بن ابي صالح عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث باب ذلك هذا العامل او الحاكم فاخذ خلاف الرسول من غير علم سواء دې چې اجتهاد کو کوشش کو یو عامل عامل مثلا از کو تر چې لوین کسي کنه هغه کوشش وکړلو او الحاکم یا حکیم می کذیب هغه کوشش وکړلو په حکم شو خطا شو کنه دلته کوتبو خپل شخص شو عامل یا به حکم کړی چې خطو شو د حاکم او قضی فاخذ خلاف الرسول صلی الله علیه وسلم بیا د حکم وکړو خلاف مخالف دی غیر رسول نه کنه د رسول صلی الله علیه وسلم د کسی نه مخالف حکم یو کړو یا مخالف مخالفه طریقه سره د کوتو خسر من غیر علم په حال کې دلته چې جدای جاهل وی کنه غیر به علم نه دا حکم وکړو فحکمه مردود بیا د حکم چې د مردود دی ویله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا لیس علیه امرنا چا چې وکړه داسې جار چې نوی په باندې امر د دین دی ویش کنه امر ویش په دین څه نوی فهو ردنا دا رسول مبارک د حکم نه چې مخالف شو خدای په دین څه نوی کنه وابي قال حدثنا اسماعيل عن اخي عن سليمان عن عبد المجيد بن سهيل عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن ابي سعيد الخدري وابا هريره رضي الله تعالى عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله كتاب اكل تمر خيبر هكذا اكل تمر خيبر ذات دي قال دوت الله نا والله يا رسول الله ان لا نشتري صاحب سعين من الجمع بيرو هلي جي كيندا كان يوغا بدوی یدی دی ردی حجیره بنده ردی حجیره دعای دی پر کوي دا یو دا کوم دی او خلی کنه حجیره په حجیره بنده بدلوي کنه ودا هم دا حجیره یو او خلی ودا ردی حجیره دا خندنه حجیره دعای دی پر کوي وبیو هادا ودا کینا چې زه هیلا در وشایا دا څه کوي چې دا ردی حاجی رسدی کنه دا دوی دې خرڅوي د جسمره پیسې باندې وګي به ډېر پیسې باندې هغه جنیب هم دا حاجی رکې جسمره پسی کنه شا دا هغه چې ردی حاجی رسدی دې پر کوي ایو دا سوید ردی حاجی په پیسې باندې خرڅوي د جسمره پیسې بوجي په باندې هم دا حاجی رکې کنه شا اچھا جی مثلا به مثلا خرسوی او بیعو حالا یا خرسوی دا ردی خجیره وصدر به سمنه بیا کئی پا سمن ده دسر من حاضر ده امدا خجیره نکانا دا بمنده کیم وکذارک المیزان دارنگه تلل آداز کئی چه کم نکانا چه تلل کئی دا خب جمدره کسر تلل ازا مثلا کډیر خم دا نای سه یا کنه چې جنس په جنس باندې بدلوي به یو سر په دوی سره باندې ما بدلوي سره کنه نو ویل بلکې دا خم دا نای سه چې دوا سره وی دا په پیسې خرڅوي کنه شه بیا پیسې چې خرڅې په پیسې باندې دا هم دا ولا قیمتي شي کوي کنه شه او کذالک المیزان دا یې دا به چې کسي دا اې دې عامل چې کیم نه کنه لکه مثلا دا یې دا رسول برک خلاف یو اثر کړی و کړی و کړی رسول برک رد کړو نه ته چې دا څه چې کیم نه کنه نه کې شه باب اجر الحاکم ذکر دا اجر به به کدی سو دی چې چارو کو فساد به چیز به دی چا سے یا خطو شي کا چیز یا اجر خو یو کوي کا خطو شي یا او چې اهل اجتهاد به پروي جاهل نه وی کنه وابي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري المكي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن عبد الله الهاد يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن بصر بن سعيد عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حکم الحاکم فیتحد فاصاب فلہو اجران و اذا حکم فیتحد ثم اخطا فلہو اجرون قال ویلی دی ایریغ جکیم دا کنا روی چه بحدثت هذا الحدیث ابو بکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم بیان کلو مجھے کم دا کنا دا غا حدیث اچھا جی بیان کلو مجھے کم دا کنا دا موز ابن عبداللہ وی کنا چه بیان کلو مجھے کم دا کنا دا حدیث ابو بکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم وما كان يغيب بعضهما عن مشاهد النبي صلى الله عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وامور الاسلام واغا چه وی پت زنا بے بے یا کنا وما كان يغيب بعضهم واغا چه وی کنا غیب او پت غیب بی زنا دلی دی غیب مشاهد دی رسول مبارک ناو دی امور دی غیب اسلام نکنا زنا مثلا په صحابه کرامو کې ودا سي کنه چې هغه رسول برکه چې کیږي د حضرت شو دی یو دی هغه ځای ته حاضرین وکړي بلکې دی هغه ځای نه غیبین دی او دا رنګ دی هغه عمر د اسلام نه دی غیب دی بیا دی هغه عمر د اسلام نه دی ته پاتې نه وکړا شه دا صحابه کرام یې پاتې نه وکړا کنه شه ډېر صحابه کرام دا سوي یو حکم چې کیندا کنه منسوخ شو دی ته پاتې نه وکړي کیندا کنه شه چې دا منسوخ ته دا غاښې کیندا کنه عمل وکړي تجمع لگا عمل وی لغاس مبنی کرلو کنا وما كان يغيب بعضهم واغا مثلا كوي غيب زنا دي دي دي مشاهده دي رسول مبارك نا ودي امور دي اسلام نا رسول مبارک مشاهده کانو صحابه کرام هم دی حاضر شوی رسول مبارک ډېر جنگي ته ډېر وکړي ته ډېر زه ته حاضر دو دی یو دنه غایب دي کنه دې ته نه حاضر شي یا په دې شوی چې سوا کې شول او بیا بیره ټول ته په پاتہ نه ودی کنه زرا ته پاتہ و زرا ته دې پاتہ نه دا سه امور د اسلام نه و زنه خلق غیب وو یده یده زنه خلق ته دی یده پته نه و من څوک شو دی ته پته نه و یو نه دل شو دی ته پته نه و کنه ورسیا پته ته ولګیدا و بی قال حدثنا بهر حال احکام د رسول الله ټول ظاهر نه وی کنه چې ټول ظاهر وی کنه شاه زنه ودا ته دی په زنه خلق باندې پټ وی کنه شاه نو بیره ته خلق باندې رب کو چې سګ داسي الحجت علی من قال ان احکام النبی صلی الله علیه وسلم كانت ظاهره چې دوی چې احکام د رسول الله برک ټول جواز وي ټول ظاهر دي نه نه ټول ظاهر نه وي بلکې زنه دا صحیح بل احکام د رسول الله برک دي بزره خلک باندې پټوي کنه څه وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا احيان بن جريج قال حدثني عطاء بن عبيد بن عمير قال استاذنا ابو موسى على عمر رضي الله تعالى عنه جزاته رضي الله ابو موسى شريف فحدث مسعود بن انکم تزعمون ان ابا هريره رضی الله تعالی عنہ یکسر الحدیث علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابارا سے ویلی دی یو خلق انکم تزعمون تو صدا زعم کی چ ابارا سے دیر نقل کو دے حدیث پر رسول اللہ برائے کو کنا یذکر الحدیث علی رسول اللہ یکسر الحدیث علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر چ کیم نہ کنا ویرا یا حدیث پر رسول مبارک نے منے دنا دیر حدیث چ کیم نہ کنا دیر نقل کری بیا غواخ دی واده یا غزی دی واده دی غی جستان خدای دا بیا خدای تا جکیم دا کنا پیور دی خدای پاک درزین جواتوی بیا خدای پاک پیور دی دا جواتوی یا تو سمو بند دا انکار که دی کسرت دی وجنا یا تو سمو حقا بنده او کذا دا تحدیث دی اکثر ہے کہ کان زبا حقا بنده کنا سا تو زہو مثلا دا تحدیث چکلا دی دیرہ حدیث تحدیث کنا وکانت الانصار و انصار مشکتیون وی کنا یشغلهم القیام علی اموالهم مشغولا کری دی لره چې کیم نه کنه ایغه قیام په ایغه مولا خپل باندې چې خپل مولا بغیر ځکه پونه پټی باندې دی ویلوړ ویار وخت کنا یعنی نه بلکې په لوسه شي وی چې کیم نه لري نه تبرینا په لوسه شي وی چې کیم نه کنا آر وقت بعد ته پټی باندې مشغولا وی دیو میرا رسول مجلس تنه دی له ورلا کنا چې حدیث ورور یو یو دې کور نه کړی کو کنا باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجتنا رسول برک کو مخشه چی اسرائی واچار کو یا یوا خبره کو رسول برک نکیر په باندې پریش دی یعنی کار نه په باندې وکړو دا بیا حجت دا رسول برک ترک د انکار په یو چار باندې دا څه ده حجت ته به خبره باندې چې دا چار یې خبره راوړو کنه او دې ته تقریر د رسول یې کنه دا تقریر د رسول شو لا من غیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی رسول مبارک نا غیر دی بلکہ تقریر دانا دا حجت دی رسول مبارک تقریر و ترک بے انکار دستے دا حجت تکنا وابي قال حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن صالح بن ابراهيم عن محمد بن المنكدر قال رايت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يحلف بالله ان ابن السائد الدجال مولیدل دا حر جابر صاحب چه دا قسم کرو پا خدای بنده چه ابن سعید چه دا دا دجال لا ابن سعید کنا دا یو سلائی دا تسوئی دوستا دا ابو داود صاحب چه کدای چه دا تیروی کنا آج دیر پا تفصیل سر دا کنا دا دجال دا دا قسم یو کرو دا حر جابر صاحب قلتو محمد ابن المنقدری وی چه موت اول چه تحلف بالله مارا پا دیکی ستا قسم کرو خدای بنده قال حضرت جابر صاحب تاوی چه انی سمیت عمر مارو دلی دی عمر صاحب نا یحلب علا ذالکا چه دکا سامنو بلی کسامن پر لکی دی رسول مبارک فلم ینکر هم نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار لو برو بدبن دی رسول مبارک بلکہ رسول مبارک تقریر ہو برو جدا تقریر دی رسول مبارک حجت تا چه تا بدبن دی کسام رو ودا زا پر دلیل نسو چه موتا بدبن دی کسام رو ودا چه ابن سیاد تقریر دا دجال دا بار حالا دا چه کم دا کنا یهو دا محود دجال دن مرد دا ویا یو د جال ور د د جلانا کنه د جلون هډیر دی کنه سا پیغه یو د جال دا غالا کنه سا باب الاحکام التي تعرف بالدلائل هغه احکام چې په اندر شي په دلایل سره وکيف معنی دلالت دلالت دلالت دوی سره ولا سره له معنی دغه دلالت او تفسیر دغه دلالت کنه هدغه چې کوم د تفسیر او وضاحت او کشف او تفصیل یې چې کوم د کنه او دلالت څرنګه چې کوم د کنه در دین د یو شي په بل شي باندې کنه اچھا جی وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم امر الخير خبر کده رسول مبارک پیغمبر د وصیونه بندا و غیره او د غیر د وصیونه بندا رسول مبارک نه زکوتو مدار کوشتنه شوې دو د اول د سره دار سپینه دار بیا د یشونه متعلقه بیا مثلا د غوې مشه متعلق بیا د زیمې متعلقه بیا د نورسته چې کیم ده کنه د اوسیونه متعلقه بیا د نورسته د خره متعلق کنه یا اوسیونه متعلق د بشتره د نوشه بیان خو وکړو وته کنه وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم امر الخيل وغيرها ثم سئل عن الحمر د نورسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم شو د خره متعلق کنه چې خره څه زکوت شته کنه فدلهم على قوله بیا وشالو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او په طرف دې دې کول در الله په طرف دې کول دې الله پاک باندې چې الله پاک فرمایي چې فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره چا چې وګړو په مقدار دې یو ذره خیر یاره هو ویني دا دې خیر لره دا نه او چا چې وګړو مقدار دې یو ذره شر او ویني دا نه دا خرینا سودی کار خرینا دا زنا دا چې مثلا چې خدای په لیا شي چې کیم دا دې غاده پر سوتل شي کنه یا جهاد کو باندې کو یا لرا مثلا زور مستغنی په دې سره ګرځوي دې دې پر دې کې کنه کوي دا بیا د خیر عمل نه دا بیا وی نه کنه کې عمل کوي یو کچره دې ریا او د سفر په طریقه سره سپی کنه او کنه غلط نیات او غلط ہے رضا باندې سپی دا شرع عمل دا ولې کې عمل کوي باندې چې کیم نه کنه وی نه دایره دا عام آیات ته چې کیم نه کنه او یو منفرد آیات ته بده معنا څه په دې باندې دلیل ونی ورته چې کیم نه د اخره په حکم شاه کنه شاه سره څنګه به رسول الله کو د سرخان باندې خړل شو کنه دایره داغه کیسه څه تو کنه دا لکه دلالت په دې یو حکم باندې کو کنه چې څنګه سره حرام نه ده او حرام وا یا رسول الله کو د سرخان باندې نو خړل شوی کنه خدا اول وخت خړل شوی دا ورسه حرام ګرځیدل وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم انا بسار سمعنا نبي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثه وسیون د درې کسونه د پروي لرجل اجر د یو سړي د پر د اوس کې د اجر دا او د یو سړي د پر ستر سرداد او بل سړي د پر وزر بوج ګنا ده فاما الذي له اجر هر چا سره چې د پر د اوس اجر وي فرجل هغه سره د رب ته په سبیل الله چې د تړلې د اوس خدای په لیاش خدای په لیاش ته تړل ده کنه معنی جهاد دې پر فاتالا فی مرجن او روزه دا روي شک ته مرجه ولا کروزه ویلي فاطالا حبله بیا وجدا وګرځوله د رسۍ د دغه اوسه که نه رسۍ د اوسې وجدا وګرځوله او چې کوم ده که نه فی مرجن او روضه تین مرجع شان دی ته ویل شي روضه بغیچه او شان ده څه که نه د غاز نه مراد رسۍ ور وجدا کړله ټاکې وله چې کوم نه ویې تړلو که نه او په دغه شان ده چې ګرد فما اصابت فی تیلها بس هغه شای چې ورسېدي دغه اوس پېغله سیاح خپله شي فی تیلها ذالک ذالک پر سیاخ بلا دیغش فی المرجع او الروضه کنا ور روضه په دې کې کینا کنا شان نو په دې بغیچا کې چې څه دې ورسې دي کنا سیمره وشیلا په سیمره خلی په سیمره پکې کوي کان له حسنات ویدا د پرانه کې دا نه کې به لري کله ولو انها قطعت سیلها کچره دې وستې کینا کنا پرې پرې کله درسه خپل کارا ذالک حسنات له داوانه کوي د دې پر چمره بچی دا د دې پر نه کوي لیکل شي وهيا لذالک الرجل اجر دا و سه د دې سړي پر څه دا اجر دا ورجل ربنا سيد رب تهاجه د تړلې د وس تغنيا وتعففا کنا د پر دې هغه استغراب زونو د پر دې هغه کنا په کوی دې زون چې زون په کوي د سولې نه یا ورکوی چه کیم ده کنه صدا نوی روی فهیا له ستر بیدا و ستر ده پر فردادو ازا غرق واخش فردادو ور پر چه ور مجبور شی سولی نخلوص وی چه کیم ده کنه دغا وز خرس ورجل رب العالم فرید ربتها چه ده تغلقی ده وز فخرن طریقه ده فخر سر و ده ریه سر کنه فهیا علا ذارک ازا بیدا و ستر ده بوج ده گناه ده وسئل رسول الله صلی الله علیه وسلم بشتنا وکړه رسول الله برک نامه الحوره عن منصور ابن صفیه عن امه منصور ابن صفیه دا حدیث دا نکل کری دی میرا خپل نه چه صفیه بی بی دو عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم هو حدثني محمد بن عقبة قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن ذا دي فلور نو مشهد اپو دې د مر نو مر سره مشهد او ذا دي فلور نو مشهد منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال على منصور حدثتني امي نه را وجود خو وینځي خو بیا وی چې کیم ده چې کله غسل وکړو کنه او دا سیوا یا مشکې ټوکړه وی روغلی کنه شا دا مشکې ټوکړه دا فرج ډیر خو په سواتان سره کنه دا په لري غوسی کنه دا خو سواتان نه لکه چې خامه خو پر دینه ورتلی دا وطن یې ګن کړی مردور کړی کنه دا مشکې ټوکړه لري غوښتي غوسی دا کنه یا غبد وی خاط مشه زهره سی لوړه شي کنه شا یا دونه په پیدا کې دا سر ته وی دا سره دا شرط دی چې څنګه هغه پر رسیدو وجره انداز دی مشکل ټکو دا وړه دا به رغه در پر رسیدو واره ور په پکوا نا څنګه په پکوا زو دا درې وره دې کیمرا کنه دا نا سره خو دا دی دا چې مشکل ټکو دا وړه رغ زون په پکوا رغ زون چې کیندا کنه په سفر کو نه پیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چې کیمدا کنه هغه په کوئی شو دا هغه سره وسه کوله مشکل شي حدیث ته ویته کیف تغتسل منه قال رسول برکت اوره چې تاخذینا فرصتا فرصتا ممسکتا و یغلط چې کنا ټکړه ارنجا اوا ټکړه دې رنج ممسکتا چې مشکو باندې لګولې شي وی کنه او کنه دا څه فتوز فتوز اینا بها فتوز اینا سمره زونه پوک کې بها په ټکړه دې مشکو سره قال دیو ته چې کیف تاوزو بها نو پاره دی لار رسول مبارک کل متقذر له لکه بعض غنین کچی وی نفرت وی کچی وی نه کنه لکه بعض غنین کوي دی لار سمانه لکه دا خالق دین کوي نه کنه تی چا خالا غنش ولو كنا حراما كثيرا حرام وما اكلنا على مائدته نه وخل شی بس سرخان دی رسول مبارک باندې ولا امر باكلهن ولا ولا خلق امر کړو په خروج دی باندې اې دې نه دا دلیل دی وفي قال حدثنا عبد بن صالح قال حدثنا ابن وابر قال اخبرني يونس بن شهاب قال اخبرني عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل صوما او بسلا كين سر جو خر لا يغا يفيض ويعني على البدبع فليعتزلنا دا اذا سان تيسيري دي ميزنا دا سيري دي او يا دا سيري دي چه ليعتز المسجد دا اذا سان تيسيري هغه یو ته دی مینه ولی قضې بیت شلری په کې راخپل شي وانه شا وینه او تیا به بدر نو شان ده چې تاګ وکړ شو رسول برک به بدر په بدر سره بدر په سری کال ابن وهب ابن وهب لري یعنی طبقا په یو کندولا یو کندل و کول و کنه نردار وړو فيه حاضرات من بقولنا چې پیغه شوی چې کیم ده کنه سبزیه من بقولنا د شنه شی نه کنه د شنه شی نه سبزی کنه داوی پیوز وی پسی ملی وی پسی گندنا و پسی و چه کم دا کنا آغا وی و داغا وی دا قسم قسم سینا وی پسی کنا یزه بزه وی پسی کنا دا سبزی مزدی طولی چه کم دا کنا وی پسی خدا سو داور گڑی کریو وی مڑی جوڑا کریو فوجدا لها ریحان بیا مخصوص کو رسول برا که دیغه پر بی فسالان ها بی پشتنو رسول برا که دیغه شی متعلق نزده گئی دانا کنڈیل پا طرف دی زرا ملگری دی مبزرا اصحاب دی مویتا ور نزده کی زیاد اخرو خود ایتا ور نزده کی کنا خدا غدی سے دا سے فقال رسول اللہ برکو فرمیم چه قرد بوها ور نزده کی تو سیده کنڈیل مشیر دی لاباب اصحابی بحال کدل دی رسول اللہ برک دا سره کنگو پا طرف دی زرا اصحاب اخبر زرا اصحاب تا اشراو گئی چه دیتا ور نزده کی کنا ابایو دا ساری رضی اللہ تعالی تا اشراو گئی ابن واه ویلی چه بقدرن ارتاقو شو پی کتوا بنده یا پا دگی بنده پی حضوراتن چه پیش سبزی ولم یذکر لیس و سفان عن یونس قصة القدر اغه دا قصه دا قدر نه ذکر دی فلا علی متضابط نبی دی هو من قول زهری او فی الحدیث جدا دا منظری سر دون لکه دا پر حدیث دا قدر تکاوی سر رغلت وابی قال حدثنا عبید الله بن صالح بن ابراهیم قال حدثنا ابی وعمی قال حدثنا ابی الا ما جس کا کذب یا لو لو نبی مدد لرا یا خو کا معنی مرشه مروه کنا شان قال رسول برکت او برچ علم تجدینی کا چر نبی می تو مولا فاتی فاتی ابو بکر یا ابو بکر سے کنا قال ابو عبد الله زاد لنا الحميدي عن ابراهيم بن سعد كانها تاني الموت گویا کہ دو کس کوي په دنه من کوله سره څه کس کوله مرګ کس کوله کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته وکړو فقال بیا ویل معاویه صاحب ان کانا دا ان مخففا من المسکل دا انه کانا دا کعب الاحبار دی کم دا کانا دا غدا من ازدک هاولا المحدثین دی دیو تر سینه دیغ خبر نکل کری کنا محدثین نا دا دی چه کم خبر نکل کرین کی مرد دا خبر کرین کی خودر خلق میں جی یهود و دنا سراوی کسر نکل کری ہو بده تولی دی دیو تر سینه کعب الاحبار صاحب دا کانا کتاب الله په تحقیق سره دا بیان خو شو ده توسته کنه چاره کتاب چې کیم ده کنه بدر کړه کتاب خپل مغیر کړه دی کتاب لره وکتبو به ایدیه من کتاب لیکره دی په سیاق سره سره کتاب وقال هو من عند الله ليستر به ثمنا قليلا الا ينهاكم خبر در من کوي تو سره لما جاءكم من العلم هغه چې غلطه تو سره علم نه علم نه کتاب او سنت مراد چې دای پښتنه چې دای پښتنه او به تاسو نه دی هغه دین په باره چې انزل علیکم چې کیمه نظر کړ شو ده تاسو له تاسو ته چې کیم کتاب نظر شو ده پښتنه دی نه ده تاسو نه دی نه پښتنه کوي کنه باب نه نبی صلی الله علیه وسلم علی تحریم علی تحریم دا نهی النبی صلی الله علیه وسلم دا مبتدا ده او دا علی تحریم په اعتبار متعلق سره دا چې کیم نه کنه خبر ده دا څه وی باب نهی النبی صلی الله علیه وسلم دا باب د بیان د دې کې چې نهی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوم به اور تحریم دا خبر ورکوي دغه تحریم نه الا ما یعرف اباحه مگر هغه څه چې په معروف غره معروف شي به حق دی چې دا مثلا پاته ولګي کرایه دی وجنا چې دا هو کوم دا کرا دا نه یې ته دا تنزیه نه پر د خیر مباح او څه خبره او کجره مثلا به حق پته ولګي میرمن کلی شوی د تلل نه بچا نه ده بس عالم عظیم علینا او ډیر یو تکید نه وکړه په میر باندې بلکې خلی دا یې تنظیم پر د کنه چې طریقہ تنظیم سره میرمن کلی کې بچا نه ده بس باندې دی وی قال حدثنا المكي بن ابراهيم عن ابن جرير قال عطا قال جابر حا وقال محمد بن بكر قال حدثنا ابن جرير قال اخبرني عطا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في ناس معه قال ویل جابر بن عبد الله سے اهل الله بیا دا مانا چې وطن پر خو جماعت سره سره مش سره ونه کنه شجی دانی نه حلو بیا می به چې جماعت سره سره کړی وی ذکر ذکرون نه مې باندې به دې چې کیم دا ودره رغه سبوتا یا بدغه واد کو بعد می دا رفات تارا و یو دې چې کیم دا کنه می دا نه باندې به دې کنه شا دا سره کې دې چې دانی نه حلو کې کنه شا دې ره نه باندې بده او سه ورته به گزارا کړی و نه دا و می سره حکم کړی چې دانی نه حلو کې کنه شا نو به بیا ایو چې کینده کنه دا کلمه د مین وځي لره او منی لره کنه قال ویلی دی حق جابر صاحب چې قال ویلی دی دغه عطا صاحب چې وای قول جابر بيده هكذا يقول مراد يشير سره ده ويقول جابر ويشراك لجابر صاحب بلوس اخبر بنده دا سیدان عرفات سوارا وروی او دا کلینا نویداز ده پیب غنده منی بایوی کنه شا وحرکه وخدوله جکنو دلوس لره فقال رسول الله صلی الله فقام رسول الله صلی الله رسول مرکب شو ولر فقال وی قد علمتم دوست شابت دان یتقاکم لله جزا زیو در دین کا بتو سنے خدای لگانا واصدقکم زیو ترشتینا تو سی وابرکم زیو نیک دے تو سی ولو را حدی کا جو ہنو مل کرنا حدی سر رو وصل یو حدی جکلا کرنا حدی سر رو ولی ابو عمرہ بن زرد سے ہم لو یا قرین ہی کرنا بلکه دا امر ده بحث ده پرا ده کانا شده استحباب ده پرا ده بحث ده پرا قال في سارة ده بدل امر شوی چه لمن شا اما شون ده بدل امر شا نام بردی خود ایغی چه ده پر استحق پاش شوی فوکولا جه نه یو پاشا نده دا ویلی دا سوی چه لمن شا کراهیتا ایت تخده حملا سسون ده تن دواجه ده کراهیت ده نه چه جوړ کوی ده نه خارق کنار طریقه ده نه جوړا که ده وجه رسولم برمی ده کچا خوشی فوکولا کنوی نده